وعن عبد الرحمن ابن عثمان رضي الله تعالى عنه أن طبيب من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفته يجعل في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها رواه أبو داود وطبيب النبي صلى الله عليه وسلم پښتنه وکړه د چنګښ متعلق یجعلها فی دواین چې هغه زه دوی ته اچوم او چې موږ څه دوی جوړوم که نه د ربې سمان یې کړو د کتن نه چې نه چې موږ ممړه وه په دې دوري ما جوړه وه هغه مره وجه دا دو کنه چې دا حرام دو چې موږ حرو حرام ده دا خو دوري ده به کنه په خو سملوي به په خره به حرام جز دا ټول دوی په سره مردوړه شو کنه دواب المحرم دو په محرم شي باندې کنه دوي علاج به محرم هغه نه ده صحیح کنه چې پوک شي مند کېږي اشنګ شکات نه مان وګلې دوه هغه شي حکمت نه دي کنه چې ویلې معنی او کنه حرف ویلې معنی ده د الله په ذکر ډېر کوه الله په ذکر کوه چې کنه وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامه لسبع عشره ولا سم تريه بني بني سم تريه بني بني يشتن تريه بني بكنا شكر لقول دا شاغنل چې په دا وخت په دا ورځ یې باندې کنه راګ ول شدي کې دې کنه په موسمي خپل تاثیر ده کنه د انسان په مزاج باندې په دې وینې باندې کنه هم موسم د تاریخ اثر وي ا م ي ا ش ت ك ن ا پ ن ي ن س م ي ا پ و ل س م ن ك ن ا ف د ا و ش ك ن ا ب ي ن ا پ خ ب ل ا ت د ا ل ب ن د و ي او پ ن ر ا ت ر ي ش ي ب ن د ك ن ا ب ي ن ا زيو تر چ گ ش ي پ و ن د ا م ش ي په بل طریق باندې وینه به زیوته چې کا شي وی کنه چې کله راغوي وینه به ډېر لوګ شي ډېر به شي او په دا طریقې باندې کنه وینه په اعتدال باندې په خپل کار انداز باندې وی د بیوی له ډېره نه ووځي وعن ابي هريره عن رسم قال من احتجم لسبع شاتا چا چې ښکار ولګول په لسم ترې په دې میاشتې واته سرته په نیسم باندې یا په یوسم باندې کانا شفاء من کل دایم دا د هر مرض لري پر علاج ده یا یو مدم په دې له حال باندې چې کنه اول اول قبیل له حبیل سره مړي سره په دې سره مړي دا دی وینه ورځ د په دور باندې کچر وینه ووزي کنه بیا وینه هم تم کیږي کله چې د دواړه د باوی په شي کنه انسان په مزاج باندې وینه چړاو شي ولا د کته کتل وکیا په دې ورسې شي وفي ساعت لا يركو په دې یو څه ټیم د چا د کوي نه تم کړی بیا او هفته په لبونه فاصابه وضح به ته برس مراد ولا کېدو ا پینځم په لبونه یا د هفته په لبونه کله کار لګولو به برس مراد ته ولا کېدو فلا يبود من الا نفسه به د زون نه ملامت کې بس نه ملامت کې مزون نه ملامت کې چې ویل ته په داور باندې کله کار لګول ان په داور باندې کار لري کنه پینځم په هفته په لبونه اذن برس مراد لګولې خطرات وو رواه احمد ابو داود وقال وقد اسند ولا يسمع ولا يصح ابو داود ولدي چې دا حدیث مسند سوا ده خو هغه نه صحیح کنه ان زوري مرسلن دا مرسل رې دا مسند هغه نه صحیح صحیح دا هغه د ثابت وکړي چې ځکه زوري په څه صحابین د ذکر شو په دې روایت سره ه مو د پر په دې باندې دامه چې ولا شو دامه دم کړه دا کنه قال فرمایي چې فخذه فقط و چې وینو لدا پرې کوه مزه ثم قال انتم على عبد الله لاغنيا لشركه توسه اي على دي عبد الله يا من دادا حتى نخذبت يا بدل ده انتم على عبد الله توسه دي شركنا بفروايسا توسه هو دي شركنا چې دا مری به د ها کنجو کې به وي دا مشکل یې به وي کنه دا به ویل کې ته ورغړه کړې د میخه کا د تیر ده کنه چې به دا په نه په نظر کېږي خود په خود نه په نظر کېږي صدا مم نه پچا ولا شو یا غا د مینا د مینا مراد دی کنه چې پاشه شیاطین د بوتولینو مینا وي مزي اسره بل کنه مزي ماري ته وچوي کنه دا مزه دا مزه دا کنه په مګوډه شروي دا صرف ته انما ذلك عمل شيطان دا شيطان تفسير هو سرګه زه راو ته جواب کنه شيطان په سرګه باندې کښې ته به دردولا يهودي ته به چې ورانه گمراه سړی و بدینه سړی و کنه په تو اعتقاد په جوړ شو کنه شیطان بیا په رای به نه چک شو کنه چې اعتقاد په جوړ شي کنه چې د دم په صحیح دم ده کنه چې را سره کنه په دې ګناه سره وخټاوي شه ځکه به رګدله دا لري بکو کنه شیطان دا غلي بکو کنه لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذا بالباس رب الناس الدار دي پر دغه ځای ده ختم کې د دار ده اے ته د خلک ربا وش په انت شافي او ته شفاء وکي کنه ته شفاء کنه شفاء کې ثانيه لا شفاء نشته بل شفاء الا شفاء کوم غو شفاء ده دا شفاء وکي چې لا يغادر سقما چې کړه دا د دوره یې سپرینر دي ما اتيت ان انا شربت ترياكا او تعلقت تميمه او كنت شعرا من قبل نفسي نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما بالي ما اتيت چې زه پروانه وکړ کنه چې به مې کیما کړلا یو ورې چې اوی چاره به تفاشي بلا وکړ کنه ان انا شرط تریا کن کچره مو تریا کوی شن یا به کنه توتویز وتړلو یا به د زون نه کنه اشعار راول کړل کنه اشعار مې وی کنه یو رې چې دې نه و درې نه د نه را بل ګنا نه ما چې کیم مکلا به نه بوکنه و کنه نه به سم یو تریا کدا یو زار دی کنه دا منګیر سر شزار جوړ کو کنه د دا غ نر سره چې وی کی حل دغه دی څکه منګیر خو بیا غ روخ لري کنه بیا غ زار تفسیر نه پوهیږي دا علاج بل محرم ده په خپل حرام دي دا کتریاک یا دا غتابی ما چې کیما کنه آتو وزینا یا کنه چې پاش شرکی الفاظ دی کنه یا په شرکی د مې بندم شو ده کنه یو رچ دا کې کنه بندره چارا کا کنه بیا کنه بوک ما کا یا ځکه نه اشعار وی د خپل زوی طرف نه کنه پروردگار د نبی سم نه کنه شعر من شکر ده وما علمنا شعر ما ينبغي له په علاج د دم ډېر زر کې اثر پم نه کو وانا اسماء بنت عميس قالت يا رسول الله ان ولد جعفر يسرى اليه ملعين اي جعفر زمانه بند سترګه زر کې شخېږي شو يستاوي خلي اوي افا استر کې هم دم ته کو قال هم دم ته کا فان لو كان شيئا سابق القدر کچېر شايوه چې په تقدیر نه مخکې کدرښوه کما علم تل کتابه تل کثره چې لیکل دا روشاري دي کنه ا د شفاته به د شری شته می کنه د خپسه ته چې شری دا مار شل کثره چې لیکل دی روشاري وي یو تقریر دا دا منه کړه چې هغه دم ته سره دا د مرزا کنه هغه دم تقریر ده یا دا تعریض ده نو یې دې کنه دا انتقالات لا شي کنه چې وزن بری ته بدل شي نکریا لګوي رجا لګوي هر شان چار کو کنه غیر انها لا تاثیر رجل خو دې سړی نه پرمانی نه کو سنه کلمه متل جوړ شو دې ته روکه ته نمره باندې نوم مشهور شو د روکه ته نمره نبي سم کنه تعریف نه کو چې دا وروشه یا کنه خپسه نه کله کله نه فرمانی وشي کنه هغه بنو واقعا نه جوړه ودی نه د شي نصيحت ته وګه کنه اما تعالی ته تیر کا شي ټول چاره کوه یې کله مرنه فرمانی نو کو کنه اې دې نه کله کدا چار پېښه دي وعن ابي امام ابن سعد بن حنيف قال الان يا ابن ربيعه سعد بن حنيف عامر بن ربيعه سعد لرولي دلو د ته غسل وکړه فاضل وعامه وجو مخ یو میندرو دا دې څنګه مشهور علاج و هغه یوم ته به کړه په ډوب بنر دې یوم به تکشیر دې کنه دا خپل به ومیزي یو به ورته لیکو به به دا مخ ور میزي کنه به په دې کې نه شبرو خري دا غشای لوس به کنه دا څنګه به په مونږ ومیزي ودا مرمان ده په شیدل به وځي څنګه به په دې کې نه ودا مرمان ده دا میوشه به نه میزي د خیتره په وجه سره ګرګار شي کنه د ازیا یې جبلال چې پیدا شي وي خو شکو د انسان وي کنه خو وی ته یو ربلو کنه اته مغربون به ته ویل شي دا بل چې په مقابل نه اعوذ بالله ته روي ته کنه چې کله صحیح صحابت قوت کو نه